وان الفجار لفی جحیم او بیکار بدکار فحاش خلق چې دي هغه به په جهنم کې د بخاری شریف حدیث دی عبد الله بن مسعود فرمایي یو سړی را لې پیغمبر علی السلام ته ویل ولیا رسول الله دغه یو سړی د چا سره مطلب مینه لري محبت لري او په جنت کې داغه ډیر عظیم مقام دی نو اوس په په جنت کې څنګه سره ویني لکه مثال کې تور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی صحابه کرام دی د پیغمبر علیه السلام عظیم مقام دی د صحابه بیا تر هغه لاندې مقام دی غواړي هر صحابي چې زه د پیغمبر علی صلوات و سلام زیارت کوم زه د پیغمبر علی صلوات و سلام ملاقات په جنت کې کوم نو صحابي عرض وکي ول یا رسول الله موږ به څه کوو ته په لوړو مرتبو کې موږ په لاندې مرتبو کې یو پیغمبر علی صلوات و سلام ورته و فرمایل نو تاسو کړي څه دي د هغه بزرګ سره د هغه الله والا سره دی ورته یا رسول الله نور څه نسته زموږ د هغه سره مینه ده زموږ سره محبت دی زموږ سره تعلق دی پیغمبر علی صلوات و سلام ورته و فرمایل د بخاری او د مسلم حدیث دی المرء مع من احبه چې هر سړی چې د چا سره مینه او محبت لري هغه به په قیامت کې په هغو کې راپورته کیږي د هغو به ملګری د هغو سره به تعلق کې خامخا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما د په خدای سره قسم دا نسی کېدلی چې په دنیا کې ستا تعلق د کافرانو سره دی په آخرت کې ستا تعلق د الله والا سره راځي بیا پیغمبر علی السلام فرمایي په خدای دې زما قسم می دام نسی کېدلای چې په دنیا کې ستا تعلق چې دی هغه د الله والا سره دی او په آخرت کې ستا تعلق چې دی هغه د الله د دشمنانو سره راځي دا کېدلای نسی صحیح سلو عزیزانو تر ټولو انتیکا بنیادی شی چې دی هغه تعلق دی نسبت جوړول تعلق راوستل تعلق چې دی هغه انسان و هغه ځای ته رسوي چې ستا د چا سره تعلق دی زه به یو مثال درکړم فرمایي علما و یو نور دی یو ظلمات ظلم دی نور رڼا ته ویل کیږي ظلمات او ظلم چې دی هغه تیارې ته ویل کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې سړی نیکی وکي الله رب العزت د د پر زړه باندې سپین داغ چې دی هغه راولي سپین نشان چې دی هغه راولي روشنی چې د هغه د د وزړه ته متوجه کوي او کله چې سړی ګناه وکړي د الله رسول فرمایي د د پزړه باندې تور داغ پیدا کیږي تور تیار چې د هغه ور باندې راځي نو چې کله سړی مسلسل ګناوي کوي پیغمبر علی صلوات والسلام فرمایي پزړه باندې تور داغونه پیدا کیږي پیدا کیږي اخر کې زړه تک تور واوړي نه په شو پیږي او نه په بدو پیږي او چې کله سړی مسلسل شکارونه کوي دا شلم کال ستړی کال ډیر ستړی یو د کورونا په خاطر را واخله بل په دغه کال چې عاجزانو څومره علما وفات شوي دي تقریبا په داسل کال کې به بیا په یو کال کې دومره علما نه وفات شوي نه به شهیدان شوي تقریبا دوه سوه یا دوه سوه لس علما لوړ علما کښته نه زما وارو د مسجدانو امامان نه پر لوړه سطح باندې علما چې دی هغه چې سولو هغه وفات شو هغه له دې دنیا ولاړ او عجب خبره دا د عزیزانو دا 2020 چې کم تیر سو زور ټول پر علما ووته سمانا معنا دا د چې څو علما ولاړ وفات سولو چې بیا بیرته راګرځېدلی نسی په اخر کې موږ ته دا تحفه ملاو سو چې د علماو په خپل اپس کې اختلاف رالی بیا سره جدا سو بیا سره ورک سو بیا سره مطلب په مابینس کې ډیر غټ غټ دیوالونه رالو تا اندازه ولګوي چې دغه زمر بادشاہ چې کم دی بادشاہ بوله صدر یې بوله علوی چې کم دی عارف الوداع و علماء ته په صدر هاوس کې ډوډۍ کوي دا د علماو کمال دی یا یا د علماو کمال نه دی دا د علماو د جدایی کمال دی چې د کم چا سره جلا سوي دی هغه یې مني او چې څوک جلا سوي دی هغه یې مني که نه یې په دا څو کاله ولې دی باچا پېژندل هم نه د علما لیکن چې کله رالو د علمای حق سره واخله په خپل اپس کې را واخله جدایي راله بیا هر چا ودی ته مطلب بیا مرحبا چې دا هغه ویل چا ول سنټری به در کو چا ویل اسلامی نظریاتي کونسل چیرمنان به می جوړ کو پلانې پلانې صحیح سو دا د علماو کمال نه دی دا د علماو د جدائی کمال دی او دا هم تر هغه ساته چې کله د دې کار په پرس بیا بیرته غورځي ټشي پیپر سره د ځان سره په جیب کې نه ګرځي چې استعمال کوي غورځي به دا چې د علماو ته خلک په دا نظر ګوري دا د ملا د ماتېدو د پاره دا خلک را ولاړ سو د ملایانو ته په خپل صدر هاوس کې چې دی هغه ځای ورکړي مولانا روم رحمه الله جب خبره کړې د عزیزان و یو وخت سړی ولو دغه درخت ته جوړېدلې و دا درخت چې دا هغه په تبر باندې ماتوله نو دې درخت چې دی هغه ورته وویلې په خپل زبان کې که زه نه وای در سره تازه نه سوی ماتولی درختی ورته ویلې چې دا چا په لاس کې تبر وول چې زه نه وای در سره تا نه سوی ماتولی هغه څنګه معنا دا ده چې د تبر لاس چې دی هغه د دغه درختی سره جوړ سوی دی شاخه مات کړی دی بیا هغه راخستی دی تراشلی دی بیا د دې تبر لاس ور جوړ کړی دی نو درخت ورته ویلې که د زملګری نه وای تا زما شاخونه نه سوی ماتولی نو دا د علما هم دغه خبره ده که د زه ملګری نه وای تا زه نه سوی ماتولی او ما بینځ کې چش راله جدایي راله او عجبه خبره بله ده اجزام دغه پخوا چې به کوم زموږ خلیفګان راواخله اولیاء راواخله بزرګان هغه ته چې به کله منصب ملاوېدی ټول شپه به الله ته پر سجده و چې الله ما دې منصب وساته امام ابو حنیفه پر داغه منصب باندې ولاړی وفات شو چې قضاوت نه قبلوي چیف جسټس په دول نه ځنه سم کوله صحیح سنو نو او زمانہ دار کم سول چې چاته منصب نه ملاوي ټول شپه پر سجده چې خدای دا منصب و ما تراک په خوا نفسیات نو ولوس نفس ما بین لراله په خوا چې به دا رقم خلکو دا غو ملګرتیا الله کوله نن چې بیا کله سړی په خپل دا غواړي چې یار زه باچا سم زه وزیر سم زه پلانې سم هغه الله و خپل نفس ته وسپاري او اختلاف نه دی عزیزان نقطه اندازه ولګوي د کور والا سره اختلاف راشي بیا طلاق ته نوبت ورسیږي سې سو د دوه ورونو په مابینس کې اختلاف راشي بیا په مابینس کې پر 200 پټه باندې کوري پر سل پټه دی دیوال چې دی هغه دا اختلاف دی او اختلاف چې دی هغه نو حسد دی په خو به مردا ویل چې دا علما او اختلاف چې دی هغه رحمت دی هغه دغه علما نو هغه امام ابو حنیفه صاحب هغه امام شافعی صاحب هغه امام مالک صاحب هغه امام احمد بن حنبل ول سیسلو نفسیات ما بینس کې نو دغه چې کوم اختلاف دی دا نه حسد دی دا به برکت ده دا بد قسمت ده دا یو ډیر لویه د اسلام تاوان دی نقصان دی چې دغه شی چې هغه ما بین لره غړي دی اجو بل درته وک ولنا شان ورشا کشمیری صاحب رحم الله په انوار الباری کې د بخاری شریف شرح د لیکلی دی فرمایي وې د بیبي عائشه صدیقه او د حضرت علی کرم الله وجه په مابین کې لږ خشا اختلاف راغلی دی نو چې اختلاف رالی په مابینس کې ډېر تاوانونه پیړ سلو حالانکه الله فرمایي زه د عائشه سم راضی يم زه د علي سم راضی يم زه د ټولو صحابه سره راضی يم دا کنفرم خبره ده په دې کې شک نشته خو خیر چې وخت یې ردی تیر دی تیر دی اختلاف ډیر رالی توانونه ډیر ورسېدل نقصانونه ډیر ورسېدل بی عائشه صدیقیه یو ورځ د الله په دربار کې وژړل ولی الله کش کې د شل کال مخکې ماته مرګ را کړی وای دا ډیره شو تر دې چې زما او د علی په مابینس کې اختلاف رال دا یو حضرت علی کرم الله وجب جړل ولی الله کش کې د شل کال مخکې ماته مرګ را کړی وای زما به د عائشه سره اختلاف نه وای راغلی دغه اختلاف ډیر تاوان وو تر دې چې ماته شل کال مخکې مرګ چې دی هغه ملاو سوی وای صحیح بیا بی بی عائشه صدیقه ویلې زما او د علی اختلاف نور څه نه دی بس دومره دی لکه د شجی او د لیوره په مابینس کې د وریندار او د لیوره په مابینس کې اختلاف راشي هغه به څه اختلاف دا یو بنیادی ټکی دا دی بی بی عائشه صدیقه ویلې کما ته الله رب العزت د پیغمبر علی السلام سره شل زامن نه نه لس زامن را کړی وای لس دا ما ته دومره محبوبه نه و لکه دا خبره چې زما او د علی په مابینس کې اختلاف نه وای راغلی عائشه صدیقه خو د نبی سم سره اولاد نو بچا نو دی ویل چې د پیغمبر علی السلام سره ما ته لس زامن ملاو سوی وای زه دومره نه خوشاله کېدم لکه په دې خبره چې زما او د علي په مابینځ کې اختلاف نه وای راغلی صحیح سلو نو علما چې دغه د نفسیات په حواله باندې ولاړ دي کنه موږ د ټولو احترام کوو موږ د ټولو قدر کوو صحیح سو لیکن دا خبره چې په مابین باندې پر ملا غټ ماټیږي دا د ملایانو د جدایي برکت دی چې بیا به عمران خان هم ودی تا پر ور کوي بیا به صدر هم ور کوي بیا به ازمر سپیکر هم په استقبال کې ورته ولاړ دی څونه غټ درنې خبرې دي ستاد خپل کور ته وار دی ستاد دیوبندیت تاوان دی ستاد اسلام تاوان دی ستاد حنفیت تاوان دی لیکن که زما سر خلاص یا د بل چا سر په دې خبرو خلاص خیر الله دې په مابین کې جدای نه راولي جدای دې الله عرضی کې دا پریشانی د مابین الله او با صفاتونه د اړو کې مرته تقسیم کړلو یوم دا پاور نه لري چې وسو چاته ودرې چې دا کار دا بد کار دی نه کیږي ټول دا سره تقسیم کړلو چې دا ټول علما وای بیا چا د دې په مخ یو غلط قدم اخستلی سو زه په یو نامه ته په بل نامه بل په بل نامه سره تقسیم کړلو بس میلې و دې تور پاتې سولې ګټې و دې تور پاتې شو مشته خالي توانونه را پاتې شو اسلام ته هم او علما ته هم خیر الله دا پریشانی لري کې الله رب العزت دا نحست لري کې الله دا نفسا نفسي چې دا غلي لري کې الله دې هغه نفس چې ما باندې راغلی دی هغه دې الله د ما باندې وباسي الله دې جوړ روغ ورځ ور باندې راولي بیا به د خلکو روغي ورکي هغه بیا اثر هم لري خیر عزیزانو زما د نن مقصد چې دی هغه تعلق جوړول دي تعلق مولا شفاعي تنوي صاحب فرمایي زدا فتوا ور کوم زدا فتوا ور کوم چې د اهل الله سره الله والا سره د الله د دوستانو سره د اولیاء سره تعلق جوړول دا فرض عین دی فرض عین په خپل ملفوظات کې فرمایي ولی فرمای چې په کم ځای کې د ایمان بچاو راځي چې ستا ایمان چیرې بچاوې دی الته هغه کار پر تا باندې فرض دی فرض عین دی نو چون کې ستا د ایمان بقا د الله والا سره تعلق جوړول د اهل الله سره تعلق جوړول د اولیاء سره تعلق جوړول ستا ایمان بچاویږي نو په بچاو باندې چې ایمان بچاویږي هغه فرض عین دی نو لهدا د اولیاء سره تعلق جوړول دا فرض عین ده د وسه فتوا ورکو ولی مجدد الفسانی صاحب رحمه الله فرمایي پیر ذوالفقار صاحب دامت حیات فرمایي لیکلی دی و یو سړی ولو دا ډیر نه جوړ شو چې نه جوړ شو سای نه ختله به ما ته ویل زورلم چې ورلم ما ز الله ته متوجه سولم ما خپل توجه ورلکړه دا د اولیاو الله والا خپل یو لار ده دا د هغه ډیر څه سر په خلاصيږي چې چا د دې سره تعلق د هغه سر په خلاصيږي کني زموږ ته د پاره غپه د چې دا نو څنګه کېدل شي دا ما چې توجه د الله و طرف ته کړل چې یا الله دا ولي دا سړی چې دی هغه بدبخت و بد قسمت و ما چې توجه لکړه د الله له جانبه زما په زړه کې دا خبره راولوېدله چې د دې سړي د الله د دشمنانو سره تعلق چې کله چا د الله د دشمنانو سره تعلق کې الله د د تعلق سره بیا نفرت کیږي وای زه نه غواړم ته پیږي از ما دشمن دی پیږي ورسره په مخ شي زه هیڅ اسانه مثال در کوم عزیزانو تعلق ډیر لوی اثر لري تعلق دا معنا ورسه د دشت سره د بټۍ سره یو ټیلا یا یو دمپره خشت راوړ چې را دی وړي اوس دغه څه خشت چې دی هغه په مسجد کې ولګېدل څه خشت چې دی هغه په باترومانو کې ولګېدل صحیح سو وستان دا ځا ولګوي چې دا کوم خشت په مسجد کې ولګېدل د چوټو سرا ورتلل ما او تا د مسجد لره ګناه ګړو چوټي به باسي بیا برازي او بیا ما تا تندیم لګو سجدم لګو او نیمه د داغه ډمپری د داغه مل د داغه ټیلې خښتې چې دي اپ باتروم کې ولګېدلې ما او تا دا مناسب نه ګړو چې بغیر د چوټو چپلو دی ما او تا باتروم لره ولاړ صحیح سره اوس ته اندازه ولګوه د هغه خښتو تعلق د باتروم سره رالی ما او تا به چوټې خامخا په پښو کوو د دې خښتو تعلق د مسجد سره رالی د الله د کور سره رالی ما او تا به چوټې خامخا باسو یوه خبره ده یعنې ته فرض که دوه ورونه دي یو د الله والا سره د اولیاء سره د علماء سره د مسلمانانو سره تعلق دی بل د قادیانیانو سره د روافض سره پرویزیانو سره تعلق دی صحیح شو هغه چې د پرویزیانو د قادیانیانو سره تعلق دی هغه ته د جنازې اجازه نشته چې د اجازه ته جنازه ورکړي ولې هغه د اسلام وتلی دی او دا چې مسلمان دی پر تا فرض د خامخا به د جنازې لمونځ ورکوي صحیح شو فرض کفایه چې علما پوهیږي اوس اندازه ولکه دوه ورونه دي ژبې یوه ده د هغه رقم بابا یې یو دی ادې یوه ده خاندان یې یو دی د یو تعلق د مسلمانانو د الله والا سره رالی د بل تعلق د الله والا سره نه د الله د دشمنانو سره د قادیانیانو سره د روافض سره د پرویزیانو سره رالی صحیح سو دا اسانه مثال سو بل مثال بدل علما فرمایي دامزکه خټوله د الله ده مشرق مغرب شمال جنوب ټول د الله ده الله د مځکې سره دا وعده نه ده کړې چې زه به تا جنت لره بیم صرف د هغه مځکې سره وعده سوې ده چې پر کومه مځکه باندې مسجد جوړ سو دا د مسجد مځکه به د قیامت پر ورځ په جنت کې صحیح و ټول مځکه راواخله دا د الله ده لیکن د دغه مځکې تعلق د چا سره جوړ سو د بیت الله سره د الله د کور سره چې د الله کور څه دغه خاوره دغه مځکه د دې سره الله وعده کړې زه به تا چیرې بیایم زه به تا جنت لره بیایم صحیح شو اسانه مثال دی بیا علما فرمایي عزیزانو اوس قرآن لره بغیر د اوداس الله سره دا حرام دی الله فرمایي تاسو به بغیر د اوداس قرآن لره لاس نه وړي ټیک دی په خوله یې ویلی سي لاس وړلی نه سي اوس دا اندازه ولګوه عزیزانو قران خو هغه دی چې هغه کمی ورکی قران ور باندې نوشته دی لیکلی دی اوس د دا قران و څنګه ته یو وقایه راځي ګټه راځي چې موږ ته اوله ګټه خلاصو داغه بعد یو ورکه بل د بیا بل بیا بل ورکه چې داغه الحمدلله الف لام شروع شي وز دا ګټه چې کومه د عاجزانو عام تر رواخه د اسکول کتابونه رواخله نور عام کتابونه رواخله بغیر د غسل هغه ګټه نه رناس وړل لیکن چې د دغه کاټن وو دغه ګټه نیمه رااله د قران سره تعلق سلو علاکه ګتا خو څه خاص خبره نه ولا اوس دغه ګتی لرهم بغیر د او داسه تلاس نه سی ورول ولی تعلق د قران سره رالی چې تعلق د قران سره رالی قران لره بغیر د او داسه لاس ورول حرام دی د قران سره چې کم شی په وستی پوری دی جوړ دی هغه لر لاس ورولم حرام دی اوس عامه ګتا ولا داغه ګتا د قران پاک سره جلاکه دا زړه قرانونه شهیدان سوي دي دا غته مته جندې ریکا بیا هیڅ پروا نه لري هیڅ عامه کته جن جوړه سوله تعلق به جوړه تعلق دی جوړ کی ما او تا د قران ورکی نه مچ کو ما او تا د قران د غته مچ کو په تعلق په سر خلاص دې ته تعلق ویل کیږي بیا عجب خبر درته کو علما فرمایي تاسو اندازه ولګوي دا موږ ته کله کله غنم واخلو اوربشي واخلو په دې غنمو کې خامخا شګې هم وي په دې اوربشو کې خامخا شګې هم وي په دا چاولو کې هم خامخا شګې وي ما او تا چې کله دا پارسل تلو د اوربشو د غنمو د چاولو صحیح په دې کې چې کومې هغه شګې دي ډبرې دي د هغو قیمت هم سم دم د دې چاولو د اوربشو او د غنمو قیمت سره که په دا پارسل کې یو کیلو یا مطلب شګي وي یا باجرې وي یا ډبرې وي او الته غنم دی ورسره د دې غنمو قیمت مثال کې تور پر په 50 روپۍ دی او د دغه شګو کیلو هم په 50 روپۍ ورسره شمار صحیح او دا غش کې دی علایدا ما ته په 50 روپۍ کیلو نه اخلو دلته د غنم سره را لې د اوربچ سره را لې د چاول سره را لې قیمت یې ولاړې بڑاوس اوس اندازه ولګوه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قیمت ولې دومره عظیم ولو هغه وجه دا ده چې د پیغمبر علی صلوات و سلام سره تعلق انتهایی زیات راغلی صحیح داغه د ابوبکر صدیق بابا را واخل ابو قحافه لا نو مسلمان سوی هیڅ حیثیت نو په دې خو چې د ابوبکر صدیق بابا دی او په دې نو چې کلمه یې ویلې وای لیکن چې بیا کله کلمه ویله ابو بکر صدیق ته پیغمبر علی السلام ول ابو بکر تا ول بابا د لې راوستي تا به ما ته ویلی زبا الت ورغلی وای ستا بابا کلمه ویل ابو بکر صدیق خپل بابا ته ډیر زاری وکي به راوستي پیغمبر علی السلام لره به کلمه ویل چې وی ویل نو پیغمبر سم ورته ویل د نوی کال و د ابو بکر صدیق بابا ول تا ول راوستي تا به ما ته ویلی وای زبا الت ورغلی وای پیغمبر علی السلام ولې الت ورتلی ځکه د ابوبکر صدیق سره دومره تعلق راغلی و چې نن پیغمبر علی السلام د ابوبکر صدیق په خدمت کې خپل ځان چې دیغه حاضر وي حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله عنه ما خوب لیدی باران ورېدی څاڅکي پر پیغمبر علی السلام لګېدل د پیغمبر علی صلوات و سلام سره دا ټول څاڅکي چې هغه پر ابوبکر صدیق لګېدل د ابوبکر صدیق سره څاڅکي پر ما نشلیدل ما چې دا خوب ولیدی سارا لم پیغمبر علی السلام نو مال یا رسول الله ما خدای شي خوب لیدی د دې تعبیر وی پیغمبر علی السلام ما ته ویلې ول د دې تعبیر دا دی دا باران چې کم وردی دا علوم نبوت علوم دا چې کم علوم پر ما را نازلېږي پیغمبر علی السلام فرمایي صحیح د دغه علوم برکت چې دی هغه پر ابو بکر صدیق باندې پرې وځي د ابو بکر صدیق څخه څه څاس کې پر تا باندې هم پرې وتل و تعلق د ابو بکر صدیق ډیر ولو هغه علوم د نبوت چې کم واغه ټول تقریبا راتلل پر ابو بکر صدیق لګیدل د ابو بکر صدیق څخه بیا حضرت عمر فاروق لرتل دا چیش جوړ سو دا تعلق جوړ سو دې ته چیش وای تعلق بیا روایتو کې راځي یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بی فاطمه ناشته ده د محترمه مکرمه بچی چې کومه ده بی فاطمه ډوډۍ پخې پخې نو پیغمبر سم ور علی ورسره کښینستی مجلس وو غپ وا پر د ډیره ګران وا د زړه ټوکړه وا ولکه چا دا زیر کړی زی زیر کړم خیال وکوي ډیر به خیال کوي د جنت د شهزادګانو مطلب دا مشره ولا نو دا هغه زوالې مطلب پیړې جوړې کړې د ډوډۍ چې دا هغه تنور دی لګوي نو پیغمبر څنګه څنګه ته ناس هغه په وړو باندې لاس اخته کوي چې لاس اخته کوي بس یو پیړه چې دا نبی علی السلام مبارک ور جوړ کړل خیر دې په تنار کې هغه پیړه چې دا ولګوله زوالې بولې ارڅ چې بولې چې وی لګوله ټول ډوډۍ په خیر ځای و ډوډۍ نه په خیر ایمار ورته وګوري بیا ورته وګوري بیا اخر پیغمبر علی السلام ته یا رسول الله ډوډۍ خټول په خېسو دی و ډوډۍ نه پخېږي چورته وی قتل پیغمبر علی السلام وی خندل فاطمه پښتنه وکول یا رسول الله خیر خو به ول د دې وړو سر زما لاس لګېدلې ته نه په خبر چې چا سر زما لاس لګېدلې ور پر هغه اثر نه او دغه وجه ده ول و دغه وجه ده بیا د انس رضی الله تعالی عنہ کرڅوک ملمانوس چې ملمانوس له ډوډۍ موډۍ چې وخوړل شو تولیا یې راوړه تولیا ډیره خیره نه ولا د ډیر ژر هغه خپل منځ ته غلام ته ژر څه دا سره کم دی راخسته ده هغه په منډه ولاړی دوه منټه بعد رالی هغه تولیه چې د صاف سوترا ده پوښتنه وکړه دا څنګه څه پچیش دې صفا کړل دا خو پرنځل نه غوښته نو دا به ولا وچېده ولې ورځ پیغمبر اسلام زما کر راغلی وو نو بیا پیغمبر سم په دغه تولیه باندې خپل لاسونه صفا کړل نو چې کله دا تولیه خیره نه سمجه پرنځونه مجه خالی په ور کې وو تولیه چې دغه سوځي نه هغه خیره مېره ګرد جن لاړې سمجه بیرته راغله د دې تولیه تعلق د چا سره رالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا علما فرمایي آدم علیه الصلاۃ والسلام چې کله د جنت سره لې نو په جنت کې د خطا وسوله نو چرالی درې سو کال یا دو سو کال د الله ته جړل چې الله ما ته معافي وکړه ما خطا وسو ما ته معافي وکړه خیر وخت ناس دې دې وجړل یو وخت داسې عرش ته وکتل چې وې کتل بیا یې ورته وویل الله ته یا الله پر عرش لیکلي و لا اله الا الله محمد رسول الله ولی الله دا ستا د نامه د څنګه سره چې د چا نوم لیکلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر روانو پنځه زره شپږ زره کاله بعد ول د دغه نامه په خاطر باندې الله متعب وکړي الله رب العزت بیا ودته عفو وکړه ولا وکړه د پیغمبر علی صلوات و سلام تعلق د الله سره انتهایی هغه اخري اخري درجه چې کومه دا راغلی یا آدم علی صلوات و سلام د دغه تعلق پر بنیاد باندې ولی الله د محمد رسول الله په خاطر زما غلطی چې دا غره معاف کې زما خطا یا الله معافي ورته وکړه بیا جب خبره یوسف علی صلوات و سلام کو غټ داستان دی غټ خبره د غټه قصه ده یو وخت نوم تقسیمول تقسیمول تقسیمول په دا مابینس کې یو الک دی هغه ته غنم ورکړلو ډیر وخت مابینس تر سو یو تقریبا څلوېښ کال لا زیات غنم چې ورکړلو دوباره دغه سړی چې دی هغه رالی او حضرت یوسف علیه السلام ته په غوښ کې خبره وکړه یوسف علیه السلام به خوشاله شو بیا ځغ وکړي دته برخه بلم ورکړي پښتنه وسوله چې دا څه معامله پیښه سوله دغه سړی ولو یوسف علی السلام ته په غوښ کې ویلې ول یوسف علیه الصلاۃ والسلام زه هغه سړی یم یا هغه ماشوم یم چې زه په ځانګو کې وم د مور په غیږ کې وم پر تا تهمت ولګېدی بیا ما په ځانګو کې خبره وکړه الله په ما خبره وکړله هغه ستا د براعت ستا د پاکۍ هغه زومه په ځنګو کې او هغه ته ولې ول و به ودته یو برخه زیاته ورکه الله ورته ویل یوسف علی السلام ته ول یوسف د ولها ول چې چا ستا د پاکۍ اعلان وکي یا کړی او تاغه دونه ونه زوي نو چې زما د پاکۍ اعلان وکي زبا هغه څونه نازو چې زما د پاکۍ اعلان وکي زبا بیا هغه څونه نازو تاسو اندازه ولګوي صحیح څونه لوړ خبره ده څومره انتیکه خبره ده تعلق څه دی اصل شی چې هغه تعلق دی تعلق جوړ کړه د الله سره بیا د دعوت سره د جهاد سره د علماو سره د اولیاو سره د مسجد سره د مدرسې سره د کعبه سره کعبه سره عجب درته کوم پیغمبر علی صلوات و سلام چې کله حج وکړي نو بیا رالی زمزم څاله ده چې رالی نو عبد الله ابن عباس یا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویل ماته څو براک اول یا رسول الله ته ودرېږه زب علایده د دې څاس تعالی صفا او براو باسم ول څنګه څنګه ول دغه رسې چې کومه د پدې د مسلمانانو بیخي ډېر لاسونه لکه از مرتب عام سهانو باندې چې ډول سولاغه پرته یا رسې خامخا ورته ویل یا رسول الله زه به تعالی نور نوی تازه و براو باسم په بل شي کې به راو باسم دا غرستی د مسلمانان لاسو وغلې ده پیغمبر علی السلام ورته نه نه نه نه ما ته داغه د مسلمانانو د لاسو براک مسلمانانو لاسو چې کوم رسی وهلې ده ما ته غو براک اوس کله کافرانو لاس وهلې او پیغمبر علی السلام هغه بنه چشلې او چې کله بیا د مسلمانانو لاس وهلې ده یو طرف ته د پیغمبر علی السلام څومره لوی عاجزي ده او بل طرف ته د مسلمان په لاس کې شفا ده شفا که شفا نه وي پیغمبر علی السلام به نه وي ورته وي دا نن سبا چې هر سړی هلته په مکه او په مدینه شریفه کې هلته په ګلاس کې اوبه وڅښي هغه سړی نه دی دا چې کوم هغه بیا دویم وار په دغه ګلاس کې اوبه نه څښي څونکه زموږ یقین بدل شو زموږ فکر بدل شو زموږ سوچ بدل شو ادا الله او رسول چې کوم مفکوره ولا کوم فکر او کوم سوچ وو هغه لما او تاولار د کافرانو په لمن کې کښینستلو نن ما او تا ته په خپل لاسو کې چې دغه مرات ښکاری کنه پیغمبر سند مسلمانانو د لاسو او بچ کې مې دی هغه او نن موږ شکست مو خوړل ورسه په ګر دنیا کې وګوره کم ځای چې دی هغه بند دی په امریکا کې درې نیم لک کسان چې دی هغه مړ دي کم شي د دې چې دی هغه کم مجلس د دې بند شوی دی کم پروګرام د دې ختم شوی دی زما اوستا کعبه یې را ختم کړه را بند کړله زما اوستا مبارک محترم مدینه یې را بند کړله سلاموتم سره نه پریږدي او حال دا دی په داغه مکه کې ورته وګوره ودونه هم ستا شادی هم ستا میلې هم ستا دا د کوپارو دونه زورور پروګرام یې وچلوي وچلوي وچلوي نن یې پر ما او تا باندې کعبه چې دغه بند کړله دا کعبه د بل کم نه سو بندوله یو یو کرون نه پنځوس کرونو مسلمانانو سرونه به تللي وای کعبه به دا رقم نه وای بنده سوی لیکن زموږ سره يهود خپل چال وچلوي وچلوي وچلوي نن ما ته په خپل وای یار نو خامخا کورونا راغله ده کورونا راغله ده کورونا وس د خلکو په لاسي کورونا سملا کې زړه غوښته در باندې رايلا کې کې زړه غوښته بیرته به بندي صحیح سولو هغه داستان دی دا کافران د امریکا خړې ذهن ډېر د شیطان اولاده د ډېر فکرونه لري دا چې کله مفلس شي کله الته معاشیت چې دی هغه کمزوري شي بیا دی را ولاړ شي دوه ملکونه سره اخته کی سره اخته یو مابین کې دا چې خبرې را جنگ جوړ شي ایو ملک مسله نه لري بلم پر دا یو مسله خرڅ کی پر دا بلم خرڅ کی شای روپی پیدا کې بیا مابین کې روغ وي دا تاریخ بیا سړی چوي بیا سړی سر په خلاصي دغه په سړی په خبرو سر نه خلاصي اکثر نه په خلاصي خیر بیا روایتو کې راځي عاجزانو یو ورځ پیغمبر علی صلوات و سلام حکیم اختر صاحب رحمه الله لیکلی دی روان دی په سفر روان روان روان چیرې چې د یمن علاقه راځي تقریبا یمن پر 200 میله باندې و پر داسې 200 میله 200 میله تقریبا هغه دی تر قندهار بلام تقریبا څه تیریږي صحیح سو یا شاوخوا یا لږ راچه تېر سه دومره پیغمبر سم ملګرو ته تې ودرېږه چې ودرېدل د یمن و طرف ته پیغمبر سم په زور زور دا بوی کړل چې بوی کړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لدی علاقې سره و ماته د الله خوشبو چې د محسوسي د الله حیران شو صحابه کرامو چې دا څنګه مسله ده نو یمن دی په یمن کې چې شې دي ول په یمن کې یو الله والا وسیج او ویسې قرنی چې کم دی دا د الله سره تعلق دی نو بیا دا ویسې قرنی چې کم خوشبوئی د الله ده څه اثر پر دم کړی دی هغه بوی چې دی هغه پر ما باندې پیغمبر اسلام خو معراج ته تللی وو الله سره تعلق جوړو باغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم شنه وو دا ټول اسمیاز جدي وفات پر پیغمبر سم دومره ګران وو چې پیغمبر سم په خپل غوځي کې نیول ګویوي دی بویوي دا بوی ډیر خوند ورکوي خپل ماشوم خپل بچی صحیح سو بوی ډیر خوند ورکوي نو دلته پیغمبر علی صلوات و سلام د الله سره تعلق ډیر ولو جوړ ولو ا خوشبو چې داغه پیغمبر سره محسوسه کړي ولا هغه ځای 200 میل دی دا هغه ځای ودته د الله خوشبوئی محسوسه سوله صحابه ول یا رسول الله خیر ول دلته ماته د الله خوشبوئی چې دا هغه محسوسه ده الله او الته ویس وسیدي دا هغه تعلق د الله سره وو بیا ماته ته مخته ویلو مولانا روم رحم الله فرمایي چې دغه ورځ بیبي عائشه صدیقه وایي رضی الله تعالی عنها و یو ورځ پیغمبر علی صلوات والسلام جنت البقیع ته ولاړی چې لیدل هغه ته درک څه چې پیغمبر سم چې کوم روزه مبارکه ده مخامخ جنت البقیع ته پیغمبر سم بار وخت صحابه زیارت لر ورتلی بیبي عائشه صدیقه وایي وای زه په دا دروازه کې ولاړ یم په پرده کې ولاړ یم پیغمبر علی السلام را روان دی چې را روان را روان را روان را روان چې را ورسېدی بس زجر مطلب ورته سم سوال ما لارم ورکړله ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر دا بدن مبارک باندې پر زړه مبارک پر عمامه مبارک لاس تیروم ما ته پیغمبر علی السلام وای عائشه خیر خو به مالیا رسول الله باران در باندې ورېدې نو ته ولې نه نون مخ ول چې استا ما مبارک بو اواره کما یا ستا قمیص مبارک بل بدر کما ته ولې نه نون دې تکتل باران باندې ورېدې پیغمبر سم په خبره پوسول ورته ویل عائشه دی ولها ولستا چیش پر سر دی دی ورته ویل یا رسول الله ما نن ستا چادر ستا پټو مبارک پړونی کړی دی پیغمبر سم ته وپړم دا د هغه پټو وجه ده چې الله رب العزت د مابین پرده لري کاغه انوارات ورېدل هغه باران نو هغه انوارات ورېدل د الله له جانبه نو که پر شیطان باندې د الله له جانبه عذابونه ووري نحوست ووري نو پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څومره انوارات او څومره رحمتونه وریدل عائشه صدیقه ټول د ازما د پټو ستا پر سر کړی دی دا د هغه برکت دی پرده د مابین ذلیل سو د الله له جانب انوارات وریدل و زده چادر د دې پټو مبارک تعلق د چا سره د الله د رسول سره او هغه تعلق را لید چا سره رسول د عائشه صدیقه سره رسول چې تعلق رالی د مابین ز پرده چې دا لګي ولی پیغمبر علی السلام فرمای مسند امام اعظم حدیث ته نقل کړی دی چې پیغمبر اسلام فرمای زما مرګ ته ډیر وار خطا ونه چې کله د الله له جانب ما ته دا ویل سو چې عائشه په جنت کې ستا ملګری زما ور خطای چې دا ختم سول زما چې مرګ ته کم وار خطاوم هغه ختم سو مالا دی ملګری لرم ولی تعلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ولی جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عائشه صدیقې سره په کور کې په یو ځای کې وو جبرئیل امین علیه السلام راتلی حالانکه د بل چا سره چې پیغمبر صاحب جبرئیل امین سم نه راتلی چونکه د عائشه صدیقه دومره تعلق د نبی علی السلام سره راغلو جبرئیل امین علی السلام به شخصي کارو ده نبی علی السلام سره عائشه صدیقه به هم ناشته ولا هم په داغه کمره کې و په داغه ځای کې به ولا جبرئیل امین علی السلام راغله سیس دا وجه صد المرء مع من احب دا معنا ده چې تبه د هغه سره د چا سره ستاسو تعلق دی اوس کار مثال راوخ پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک فرمایي ابو طالب خدا حضرت علي کرم الله وجه بابا و ډېر د پیغمبر علی السلام خدمت وکړ انتهای ډېر خدمت یې وکړ دومره به د ځان سره ګرځوي نو خو یتیم ولو پیغمبر علی السلام مبارک شنی ولو ورور نه درلود خور نه درلود مور هم نه درلود مور مفات سوی پر شپږ کاله باندې دغه ابو طالب پیغمبر سم په ګوځي کې ګرځول څه خبر ابو طالب چې دا بدون عظیمه هستی جن جوړیږي دون غټ عظیم نبی به دا دا دا نو بیا د د ځان سره ګرځوي اکشنه چې د بابا سره بازی کوي د چا د دې سره نه پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای دغه ابو طالب په جهنم کې بدن نسودل کیږي دنه نه ډیر دنه نه ډیر سودل کیږي په ظاهره به نه سوځل کېږي ولې وایي هغه وجه دا ده چې دا ابو طالب به د اور چوټي په پښو وي دا تلې نه دي د دې چې کوم هغه اور دا به د ټول بدن د ننه سوځي په ظاهره به نه وي ولې پیغمبر اسلام فرمایي زما بدن د ټول بدن سره لګېدلی دی تقریبا زما بدن زه چې کوچنی وم د په غوځي کې اخیستی وم د ود ځان سره پرې استلم د په په دغه پر وژو راخستې ولم صحیح سلو زما بدن ټول د سر لګېدلې دی هغه ځای د جهنم ور نسوځي هغه ځای نسوځي ها زما بدن د ابو طالب د تل سره نه دی لګېدلې هغه ځای بسوځل کیږي تعلق څونه غټ تعلق رااله اش تعلق څه د چا سره جوړ کی ولې د الله رسول فرمایي چې څوک د یو حافظ او د عالم قدر کوي دا د اسلی لکه د الله قدر چې سړی وي نو څه فرق دی خو دوه ورونه دی یو حافظ دی بل نه دی حافظ یو عالم دی بل نه دی عالم وجه څه ده وجه دا ده چې د حفظ د قران کړی دی وجه دا ده چې د علوم نبوي چې کم دی هغه قران او حديث هغه زده کړی تعلق یې رال الله فرمایي دا لکه زما قدر چې کوي زده قدر کوي او چې بے قدری کوي د الله فرمایي لکه زما بے قدری چې کوي تعلق ډیر انتیک شي اسی په دنیا کې د چا سره تعلق جوړ کړي الله والا اولیاء دا صوفیا ډیر د ازمشتي په اولیاء او د بزرګانو کې داسي داسي علما است والله مجدد الفسانی صاحب فرمایي د پیغمبر علی السلام په امت کې دی اولیاء تیر سوي دی بزرګان تیر سوي دی مسلمانان تیر سوي دي چې دغه چې په وجه ملائکه نه ده دا خو زموږ ته ګناوي لیکي په شل کال هم ودی چې په ورته ملائکه ته کرامن کاتبین چې کوم بل کیږي ودی ته موقع نه ملاو سوي چې د ګناي لیکي په شل کال باندې تا اندازه ولګ قاضي احبار فرمایي د په پدوایم سب کې په منځه درې دی جمعه اول سب کې نه درې مې چا پوښتنه جنو کدا ولې نه درې ول ما په تورات یو دا د تورات ډېر لوی عالم وو پیغمبر سم په ژوند کې و د حضرت عمر فاروق په ژوند کې بیا د ایمان راوړي مسلمان شو ولما په تورات کې ویلي د پیغمبر سلام په امت کې داسې کسان ستا چې د پاول سب کې ولاړ شاته ته پسې ودرېږي د د د لمانځه په برکت او په خاطر به الله ستا مغفرت وفرمایي زه شاته په دې خاطر ولاړ یم چې مخته مسلمانان چې د نبی سم امت دی د خو ډېر ورسته ده هغه د د د امتی توپ چې کم تورې دی هغه ډېر وسته دی رالی چې هغه چې د قبول کړل کنه د اس خو کافرانو د نبی اسلام امت دی ولیکن قبل کړي نه ده خبره صحیح سو دا وجه وجه څه سره نه تعلق د نبی علیه الصلاه والسلام سره او بیا جواب د امام مالک صاحب رحمه الله دا مذهب دی صحیح سو دا عقیده ده چې په دا قبر مبارک کې د نبی علی السلام بدن مبارک چې د کومې خاورې سره لګېدلې دي قاضي عیاض په کتاب الشفاء کې فرمایي د کومې خاورې سره لګېدلې دي دغه خاوره تر عرش لاندې ډېره اعلی ده افضل ده ولې ځکه د عرش سره د الله بدن نه دی لګېدلی او دلته د خاورې سره د نبی اسلام بدن مبارک لګېدلې نو چې کوم شی د پیغمبر سره د بدن سره ولګیږي دا ډېر اعلی دی تر ګر دنیا تر مخلوق صحیح اندازه تاسو دې خبرې ولګوي د پیغمبر علی صلوات والسلام مبارک قمیص مبارک را واخله تر ګر کائنات افضل دی محترم دی مکرم دی او غره دی تر ګر کائنات دا یو سړی ناوخته راغلی موږ به دلته خالي وګورو نور څه به نور ته وایي درې منټه پاتې دی د دا خیال دی دا خلک په دغه رقم پر خلکو سره اوړي راوړي دا پر ولس بچی راغلی دی سیده نو خبره دا ده هغه بل سړی هم راغلی هغه د کینیډا څخه میلمه راغلی کراچي څخه علایده راغلی دی صحیح شو بیا علایده کراچي څخه دلته راغلی نو هغه ته به څه نه وایي خبره دا سوله عزیزانو چې یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور بی بی زینب د ابو العاص بن ربی د تناسته و د ابو العاص چې د خدیجه الکبرى خوري پیغمبر صلی الله علیه کله په کافران په بدر کې ونیول د بدر په جنگ کې کافران ډیر ونیول شو په هغه کې د پیغمبر سم یو زوم هم ابو العاص پیغمبر سم زوم بی زینب ورته ناسته اوس پیغمبر علی صلوات والسلام اعلان وکړي هر سړی په فدیه راوړي بیا باغ خلاصیږي دون روپی براوړي انو خیر ارچا د خپل قیدیانو بندیان د پاره شان راوړل دلته دا د پیغمبر سم چې کوم زوم دی پیغمبر صلی الله په مکه کې پاتې سوی ده نو دام را ولاړ سول دیم یو شی را واستوي د خپل خاوند د خلاصون لپاره چرایوړیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شول کېدل یو هار پروت هر دې داسې وکتل پښتنه وکړه دا چا هغه دا خو به زینب راستولې د ستا بچي د مکې سره د خپل خاوند د خلاصون لپاره فدیه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل قتل تر سترګې وښکي و بهیدلې بیا صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله خیر خو به یې ولدا هار د خدیجه الکبرا و زما اولنې کوروالا نو کله دا زینب چې ودیدل دې د خپل هار ودې ته په واده کې ورکړي نو غواړي چې دغه زما چې کوم زوم دی دا دغه څه وبخښو خوښه مې ده صحابه ول یا رسول الله ته څه وایې موږ ستا غلامان یو غلامان موږ آزاد نه یو او دا هار چې کوم دی خوښه مې ده درته ور واپس کوم زما وبچې او یا رسول الله موږ ستا غلامان یو غلام ته سړی نه وایي چې ستا خوښه ده او بالکل پر دواړو سترګو پیغمبر سم ته کتل نو قدی چې کوبرا وخت و پات سوی و پیغمبر سم دا تقریبا د نبوت یو دوه کال سوی و چې دا وفات شو ما بین تقریبا هغه دیر پنځه دیر کال تیر سوی دی داس چې ورته وکتل ولدا د خدیجه الکبرا دی او ما ور دې ډیره مینه ولا ډیره پر ما ګرانه ولا الله به سلام راواستو یا رسول الله جبريل امين سم ورته يا رسول الله پر خديجه باندې الله وای زما سلام وای زما هم سلام وای جبريل ورته وای صحیح سو دغه هار د چا سره تعلق راغلی د خدیجه الکبرا سره د خدیجه الکبرا تعلق د چا سره وو د الله د رسول سره صحیح سو خبره به ترا لراله چاته ودرې ده المرء مع من احب د چا سره تعلق کې راغه تعلق به وجل کېږي دا نه سکیدلې بس الله دې موږ ته ښه تعلق را نصیب کړي الله دې موږ ته د خپلو اولیاو الله والا بزرګان صحبت را نصیب کړي الله دې موږ د اولیاو دشمنان نه جوړوي الله فرمایي یو چې سړی سود کوي الله فرمایي د الله رسول فرمایي اعلان جنگ دې زما د خوا او یو الله فرمایي چې زما ولی زما دوست سیس څوک زیری زما د خوا اعلان جنگ دی بس خوښه دې خپل سیسو الله دې مې د خپل اولیاء او خادمانو کې شمار کړي الله دې دغه اولیاء او دعاوې زموږ په باره کې قبول کړي الله دې د اولیاء په دشمنانو کې نشماري الله رب العزت موږ ته مرګ پر دا تور راکې چې موږ د صحابه او غلامان یو موږ غلامان صحابه سي سر خلاصي چې موږ غلامان د صحابه وو دغه تک تور بلال غلامان یو د تک تور بلال ابو بکر پرېږده رضی الله عنه عمر هم پرېږده رضی الله عنه هغه حضرت عثمان او علي هم پرېږده رضی الله عنه ما موږ د تک تور بلال غلامان یو یا رسول الله او موږ یا الله ستاسو سره وعده ده چې موږ غلامان یو او دا غلامي قبول کړي په خپل دربار کې الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله